اما کما خلق لرا معلوم او سامان نداوی ولا تعصو بالارض مفسدين او مگر دې پزماکه کې فساد کوونکی چې خلاف کوي د پیغمبرانو بقیت الله خیر لکم هغه نفد الله چې حلال تجارت سره دا بهتر د تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کجری تاسو ځان ته مؤمنان وایې وما انا علیکم بحفیظ او زنیم په تاسو باندې نگهبان صرف دعوت تر کومه قالو یا شعیب وی دی قوم چې شعیب علیہ السلام اصلاتک تأمرک دا مونږ چې ته کې ډېر په پابندۍ سره نو دا ته امر کوي ان نترک ما يعبد آباؤنا چې پرید مونږه هغه چې عبادت به کوم شران زمون او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او پرید مونږه ا کاروبار خپل په مالونو کې وکړي چې زمونږ څنګه خوښه شي او ستا خبره ومنو انک لانت الحلیم الرشید بشک ته ډیر عقل مند او ډیر نیک عمل یې چې مونږ ته دا خبرې کوي قال یا قوم ارایتم او شعیب علیہ السلام ای زما قومه خبر را کئ ماته وما اريد ان اخالفكم او زه اراده نکوم د دې خبرې چې تاسو نه خلاف لاړ شم الا ما نهاكم او کار ته چې تاسو ته منې کوم ان اريد اراده نه لرم الا الاصلاح مگر تاسو د اصلاح کولو مستطاعت څومره چې زما طاقت کیږي وما توفیقی الا بالله او نه دې دا مهنت د دین زما مگر د الله په مدد سره علی توکلت خاص په الله می ځان سپارلې ویلې اونې او دې الله تعالی ګرځم په هر وخت کې ويا قوم زما قوم لا يجرمنكم شرك قافی جذبه کرانه ولی تاسو لرا دا دشمنی زمان ان یصیبکم مثل ما صاب قوم نوح چورسی تاسو تا پشان دا غی عذاب او چرسی دل او قوم د نوح علیہ السلام تا او قوم د هود علیہ السلام تا او قوم د صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط منکم ببعید ګرځیدم او نه دی قوم د لوط علیه السلام ستاسو نه بیرتان نه د زمانې په لحاظ سره او نه د فاصلې په لحاظ سره واستغفروا ربکم بخنه غواړی د ګناو نه خپلو د خپل رب نه ثم توبو الیه او بیا همیشه د الله ته رجوع کوي ان ربي رحیم ودود نور بشک رب زما ډیر مهربان دی او محبت کوونکی دی قالو یا شعیب وی دی اے شعیب علیہ السلام ما نفقه کثیرا مما تقولو مونږ خو نه پوهیږو په ډیرو هغه خبرو باندې چې تی وایي وإنا لنراك فينا ضعيفا امون خام خاوینو تعالی را په خپل مینس کې کمزورې دا قام قبیله زما ګران شو په تاسو باندې دا ته عزت مند ښکاری من الله د الله نوم واتخذتمو وراکم زهریا او نیولې تاسو د الله حکم او د الله توحید رستو د شاګانو نه ان ربي بما تعملون محيط بشک رب زما ستاسو په ټولو کارونو باندې پویدونکې دی حاته کوونکې دی یا قوم عملو علی مکانتکم ای قوم زمان چې نه صبرېږئ نو بس عمل کوئ په خپل اختیار باندې انی عامل او زبا عمل کوم زبا دعوت تر کوم تاسو ته توحید سوف تعلمون زردا چې پوهه بشه من یاتی عذاب یخزیهم سوک دې چراغ د تاغه عذاب چې رسوي کو ومن هو کاذب او سوک دې دروغجن ورتقبو انتظار کوي بل انجام تا انی معکم رقیب زم تاسو سره انتظار کوونکم او نیول هغه کسان چې ظالمانو یو هیبتناک आवाज فاصبحوا فی دیارهم جاسمین پس ګرځیدل په خپل کورونو کې پړمخې کلم یغنو فیها تا بنوی چې دی آباد شیو او پیدا شیو په دې مدین کې الا بعدا لمدینا خبردار هلاکت ته مدیون والو لرا د داسې عذاب نه کما بعدت سمود لکه څنګه چې هلاک شیو سمودیان اغیم پچغا او دیم پچغا ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين یقینا موږ لګلو موسی علی السلام په خپل معجزو سره او په یو دلیل واضح سره چې غامساوا یا غروبو چې الله ورکړ موسی علی السلام له اله فرعون او ملئه فرعون ته هم لېږلی او د هغه لښکرو ته فاتبعو امر فرعون هغې ټول روان شو پرای او په مشورې د فرعون پسې وما امر فرعون برشید او نو هغه فیصله د فرعون د عقل مند یقدم قومه یوم القیامت مخک مخک ورا رواني د خپل قوم نه پرز د قیامت فاوردهم النار نرابه ولي جهنم تا وبئس الورد المورود او ډیر بد دی دا جهنم گذر گذر کړی شوی چې تګي خلق و ترازی واتبعوا في هذه لعنه ورپسې کړی شو په دې دنیا کې هم لعنت او یوم القیامت او په قیامت کې هم په لعنت وی بئس الرفد المرفود ډیر بد دی دا انعام چې دې ته ملاو کړی شو چې لعنت ته ذالک دا واقعات چې ذکر شو من انباء القرآن دا حالات ته بخانو ملکونو دي نقصو عليك موږ بیانو پتا باندې منها قائم وحسيد بعضی په دې ملکونو کې وسم آباد دي او بعضی هغه دي چې ګټې لوټې دي بیا نه دي آباد شوي وما ظلمناهم الله یې مونږ ظلم نه کړی په دې قومونو ولكن ظلموا انفسهم لیکن دی ظلم کړي په خپل ځانونو باندې په شرک سره وما اغنت عنهم الهتهم التي پس دفع نکو د دین هغه خپل الہ او مددګارانو يدعون من دون الله هغه چې دی بو تا پر یادونه او اوازونه کول بغیر د الله نه من شي ان هیڅ عذاب لما جاء امر ربك کلا چراغ عذاب درفستا وما زادوهم غیر تطبیب او زیات یې نه کدی تا بل سو خیر او برکت مگر هلاکت وکذالک اخذ ربک او دغسی نیول دی درفستا اذا اخذ القرى کل چرانسی دی کل لرا پا عذاب سرا وهي ظالمه زکا چی دی ظلم کونکی ان اخذه علیم شدید او بشکا نیول درفستا چی دی اډیر دردناک دی او ډیر سخت دی ان فی ذلک لآیتا بشکا په دی واقعاتو کې ډیر لوی عبرت ته لمن خاف عذاب الاخره خاص دا چا د پاره چې ری د عذاب د قیامت نه ذالک یوم مجموع له الناس دا ورځ د قیامت هغه ورځ ده چې جمع بکړي شي دی لره خلق وذالک یوم مشهود او دا هغه ورځ ده چې په دې کې با گواهی کول شي یا گواہی کړی شوی دا په دې کې په دې باندې په قران کې وما نؤخره الا لاجل معدود الله یې مونږ نه درستو کړی دی لره مګر یو نیټه مقرر شوی پوری چې الله ته معلومه ده یوم یاتی لا تکلم نفس اگر وخت چې کله راشي خبره بنشي کولې هیڅ یو نفس اگر که جبرئیل وی الا باذنه مگر د الله په اجازه سره فمنهم شقي وسعيد نو باز دین بابت بخت شي او باز نیک بخت هغه دوټلې بشي اما الذين شقوا فبالنار پس هغه کسان چې بدبخت کړي او خپل ځان ناري او په جهنم کې وي لهم فيها زفير وشهيق د دې لپاره په جهنم دوام نه ده الا ما شاء ربک مگر هغه چې خوښي درپستا ګناګار به ته وباسي ان ربک فعال لما يريد بشک ربستا کون کې داغي کار چې را دی وشي واما الذين سعدوا او کسان چې غي نیک بخت کړی شي د الله طرفنا فبالجنتی هغه په جنت کې خالدین فی همیشه وي باغی کې ما دامت السماوات والارض سو پوری چې اسمان او زمکه قائم دي چې دا دنیا همیشه والے ده الا ما شاء ربک مگر هغه چې خو هوا درپستان چې دا جنتیان دنیا کې وخت کړی دی نو د جنت نه بارو نور ټول عمر په جنت کې عطوان غیر مجزوز دا بخشش دی د الله طرفنا چې نه دی ختمې دن کې فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء نمکی گا تو پشک کی داغنا چه عبادت یکی دا موجود خلقم که څوک دا وایي چې نه پخوا مشرکانو هغوی بتانو عبادت کو اوس مشرکان نشته نو ته په شک کې پرې نه وځې ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبلهم عبادت نکی دا موجود خلق مگر پشان داغی چه عبادت کو مشرانو دی پخوا یو شی دی دی ولا داغی نه ترقی کړی سوی چې قران په یو ځل راغلی موږ به منلې وي الله یې موږ ور کړو موسی عليه السلام ته تورات په یو ځل باندې نو فختلف فی هغه کې اختلاف وکړي شو ولولا کلمه سبقت من ربک کچره نو هغه خبره چې مخکې مخکې شوې ده درفستانه چې عذاب په قیامت کې ورکوم لقضی بینهم اوس به فیصله کړی شي دی په میانس کې انهم لفی شک منه او یقینا دی په ډیر لوی شک کې دی د قیامت نه مریب چې دی په پریشانه کې ورزول دي وان کلن او یقینا دا ټول قومنا لما کله چې راشي وخت دی ليوفينهم ربك اعمالهم خامخا پورا بور کې دي تا رب ستا بدلی د عملونو انه بما يعملون خبير او بشکا الله د دې په کارونو باندې خبردار دی فاستقم اے پیغمبره تکلک شه دې مسلې ته کما امرتا څنګه تا ته امر کړی شوی دی ومن تاب معاک او هغه چاته امر شوی دی چې مرګري شوی تا سره د شرک نه توبه استدا ولا تطغوا او سرکشیو نه کې انه بما تعملون بصير بشک الله تاسو په عملونو باندې هم لیدون کړي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا او سرکشی دا ده چې نږدې نشه کسان ته چې ظالمان دي فتمسکم النار تاسو ته به ورسي اور د جهنم وما لكم من دون الله من اولیاء بیا بنی تاسو د پاره بغیر د الله نه څوک مددګاران ثم لا تنصرون او بیا تاسو امداد نکړي شي واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل امور مصلحه ذکر کړي ځکه عذاب ذکر کو دا عذاب علاج خي پابندي کوا په منځ باندې په دواړو طرفونو دروازې کې چې سحر دی او اسپخینه او مازیګر دی وزلفم من الليل او په یو ټوکړه د شپې کې چې ما خاو ما سوتن دی ان الحسنات بشک داسه نزای کی اجر د داسې صبرناکو خلقو فلولا کان من القرون من قبلكم پس چرینو هغه قومونو کې چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي اولو بقیه خاوندان د علم ينهون عن الفساد في الارض چې منکړې وي خلق او د فساد نه د شرک نه پزمکه کې الا قليلا مگر لکسان ممن انجينا منهم دا غسو کو چې مونږ خلاص کړل د عذاب نه وتبع الذين ظلموا او تابعداري کړی وا کسانو چې ظالمانو ما اترفو فيه دا غي دنیا او دا غي عيش چې دی پکې خوشاله شوی وو د شرک مقابله نه کوي صرف په شرک نه هلاکي ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده کچره خوخوي درفستان وګرځول به او داخله ټول یو جماعت ټول بموحدینو پکې نو ولای زالون مختلفین همیشه وی په دنیا کې اختلاف کون کې خلق او چې باطل پرست دي الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې رحم کړی رب ستا پاغه باندې نه او بچ دې اختلاف نه ولذالک خلقهم او دې اختلاف لپاره الله پیدا کړی دي وتمت کلمت ربک زکا چې پوره شوی دا هغه وعده درفستانه لام لأن جهنم من الجنة والناس اجمعين چې خامخا زه به ډکوم جهنم د پیریانو د بندیانو ټولو نه بل څوک به پکې نه وي وکلا نقص عليك من انباء الرسل او دا هر یو چې مونږه بیانو پتا باندې دا واقعات پیغمبرانو ما نثبت به فؤادک دا داسې دي چې مونږه تسلی ورکو په دې سره ستا زړه له وجاءك بي هذه الحق او راغله تا تا په دې صورت کې د حق بیان لکه څنګه چې نورو کې راغله وموعظه اواز او نصیحت چې هر پیغمبر خپل قوم ته د توحید دعوت ورکړي دي او ذکر للمؤمنین او په دې کې عبرت ته د پاره د مؤمنانو چې انبیا او په هر تکلیف باندې صبر کړي او تاسو هم کوئ وقل للذین لا یؤمنون عملوا على مكانتكم وایا کسانو ته چې ایمان نه راوړي چې عمل کوي په خپل اختیار باندې څومره چې ستاسو طاقت کیږي ان عاملون مونږ به عمل کوو چې هغه دعوت دی او تبلیغ دی وانتظرو انتظار کوي ان منتظرون مونږ انتظار کوونکي استاد عاقبت ولله غیب السماوات والارض